چې کله مو ویلو چې د سیکولریزم معنا له دینیت بدینی کفر ازادي ده نو دینه چې کوم مفهوم خلک اخلي چې یاره دا د سره دین بس دینه نو هغه خبر غلطه ده د معنا دار چې غیبیات سره اخیرات سره او زړو مذهبونو سره کاغه اسلام یو ک نور کفري مذهبونه دي سره د دې مذهب هیڅ قسم تعلق نشته اصل کې دې معنی ته دې تفصیل ته مت ضرورت ځکه پېښ شې دې معنی منفي ده که نه وي څه جهان کې څه کوم مذهب هم وي هغه مذهب کې دا معنا موجوده ده چې هغه دنیا کې نور څه څوره مذهبونه یې هغو سره له تعلق وي ځکه خو ځان ته مذهب وي نو هر ځان ته مذهب کوم وي هغه به نور مذهبونه نه له تعلق وي که نه نو دا څه د دې خصوصیات نه دی د هر کفري مذهب کې دا خبره شته بلکې اسلام کې خو دا خبره بلا ولا شته د هغه ټولو مذهبونو نه له تعلق ته ځان ته مذهب دی ځان ته دین دی ځان ته نظام دی ځان ته قانون دی خو دا خو د کومه نفي ولا معنا ده د مغه مطلب شو کنه دویمه معنا چې شوه دنیوي مذهب مثبته معنا خو دا وڅ دنیوي مذهب کنه د سیکولریزم مثبته معنا دنیوي مذهب دنیوي دین دنیوي نظام دنیوي قانون د معنا وکنه د دي معنی معنی کومه ده هغه بیا دا ده چه وطنیت، جمهوریت یعنی دموکراسی او کپیټلیزم یعنی هغه ده سرمایه داری، سرمایه دارانه نظام معیشت او سیکولر معاشرت او سیکولر معاشرات څلور شولو کنه پنځم سیکولر وضعي قوانین هغه عدالت سره تعلق دی هغه قوانین نو ټول هم قوانین قوانین دي د کوم عدالت سره تعلق دی ښه دی وجه به مو کې د شی بیان کو رسته دي ته مو قوانین خو ټول قوانین دي ته مو بل عنوان والے ور کړه دی صحیح دی شپږم شخصي ازادي د د پورا د سیکولریزم نوم ازادي ښه دی کنه او دروغ دي کنه نشته ازادي خالص شخصي ژوند کې ډېر محدود غو ازادي ده په مغه خلکو ته دوکه ورکوي د سیکولرزم ټول ازادي دی بده قبول کړ سیکولرزم ټول ازادي او بیان کفر او مو ته خو بیان نه قبول واخو خلکو ته دوکه خبره کوم دغه شپږ د سیکولر مذهب ارکان دي ښه که چیرې تا ته څوک وایي چې سیکولریزم څه شی دی او ته دا غواړې چې زه اسان جواب ورکړم نو ته ورته وایې چې سیکولریزم وطنیات جمهوریت سیکولر معیشت سیکولر معاشرت سیکولر قانون او شخصي ازادي ته یې هڅه کچېره دا اوس سیکولر مذهب وي نو خو د سیکولریزم چې کومه معنا وه هغه باید څه دي کې وي کنه د دې هر یو رکن کې وي کنه مثال په تور مونږ د اسلام یو رکن دی کنه مونږ د اسلام رکن دی د اسلام ولا معنا مونږ کې شته کنه شته شته ځکه د اسلام رکن دی کنه اسلام معنا دی الله ته ځان ورسپارل مونږ کې ته الله ته ځان سپاره کنه سپاره اندرنګ روزه کې او حج کې هر شي کې د معنا پرتا دی کوم ارکان د اسلام دي کنه بلکې د اسلام څه څومره حکمونه دي هر حکم کې د منه پرتا ده که سړی وته سوچ وکړي او هر حکم کې اثر الوی خاص هغه به انتقال عمل کې ستو دا معنی ملحوظه وي دا معنی ذهن کې د دې معنی استحضار د تو ذهن کې وي بیا هر حکم کې ډېر زیات اثر وي هر حکم باندې عمل کولو کې نو د دې معنی وضاحت مو ځکه کو شپږ ارکان د سیکولریزم دي د کې د سیکولریزم ولا کومه اصل معنا د دې کې موجوده وي ډېر واضح دا خبره موږ ځکه کوو چې ځنه ملایان حتی کې او ځنه خلک او جمهوریان دا خلکو ته دا دوکان ورکوي ښه چې جمهوریت بل شی دی او سیکولرزم بل شی دی وطنیت بل شی دی او سیکولرزم بل شی دی د وضعي قوانین بل شی دی او سیکولرزم بل شی دی که دا هر شی سیکولرزم نه وي سیکولرزم سره څه پاتې نه شو دغه هوا کې یو شی دی بس په زول غوندې کله چې یو شی ته دوره سپک څه نظر کې کې اوس د کوپر خو سپک ګڼل پکار دي که نه نو سپه ګڼلو معنا دا نه ده چې تا باندې در روان وي او تا اسلام ختموي او تا باندې خپله نفیز کېږي او ته ته د هغه پروا نه کوې سپه ګڼلو یو بل مطلب دی سپه ګڼلو معنا دا څه اختراوی ما که ته دوره وړوکی شاه دا وګڼې د دوره غټ اندېښمن شای ته دوره وړوکی وګڼې او په تا به مسلط کېږي لکه څرنګه مسلط شوی دی څرنګه د ټول شونه ونه کاټ کوي خو بیا خو سیکولرزم سره څه پاتې نه شو نو د سیکولرزم مکمله معنا دې کې پرته ده او زه کوم سیکولر دولتونه دي کنه سیکولر ریاستونه او سیکولر ملکونه دي هغه نه څه کله دا خبره کیږي چې هغه سیکولر دي دا هغه معنا دار چې هغه د شپږ ارکان نافذ دي ښه د شپږ ارکان څو نه لري کې هغه سیکولر ملک نه پاتې کیږي بیا سیکولر ملک نه پاتې کیږي هدا کې څنګه موجوده ده د سیکولرزم اصل معنا سیکولرزم اصل معنا هم ذهن کې ده کنه سیکولرزم اصل معنا یو دا ده نفي کې نفي کې دا ده چې غیبیات او اخرت او زړو مذهبونو سره له تعلق مذهب د دنیا د معنا لري اثبات کې معنا د دنیوي مذهب صحیح ده نو دا دواړه معنی مو وګورو خو وطنیات کې به موجود وي جمهوریت کې به وي سیکولر معیشت کې به وي د کپټالیزم کې او سیکولر معاشرات کې به وي سیکولر قانون کې به وي او شخصي ازادي کې به وي که چېرې نه وي دغه به سیکولرزم نه شو که نه کوي بیا دغه شول که مثلا د جمهوریت بنیاد په تشه لري نور وضاحت به دی یو ولګ زیات زیات کوو خو خیر بنیاد دونه به ذکر د جمهوریت بنیاد په دې دی چې د عوامو د اکثریت حاکمیت دعوامو د اکثریت حاکمیت دا د جمهوریت بنیاد دی یعنی د دې مطلب دا دی چې د حق په هغه وي د دې مطلب دا دی چې سره ولیکو د دې مطلب دا دی چې حق په هغه وي چې د عوامو اکثریت ورته حق وي او باطل به هغه وي چې عوامو اکثریت ورته باطل وي دین علاوه نه حق شته چې نه باطل شته صحیح دنیا کې څومره مذهبونه دي دي خبر خو غیب سره تعلق هڅه نشته اخرت سره اخرت سره تعلق شته غیب سره شته نه یهودیت او نصرانیت نه ونسه د هندوانو او د سیکانو مذهب پورې ته څوره مذهبونه دي سره د اسلام سره د اسلام ښه د ټولو مذهبونو کې دا معیار نشته ښه څه حق به هغه وي څه عوامو اکثریتو ته حق وي یهودیت او نصرانیت نه ونسه د هندوانو او سیکانو مذهب پورې سره د اسلام ته څومره زړه مذهبونه دي که کفري مذهبونه وي که اسلام وي د ټولو کې دا خبره نشته خه څه حق باغی څه عوام اکثریت ته حق وی باطل باغی څه عوام اکثریت ته باطل بلکې د ټولو مذهبونو کې دا خبره ده څه حق په هغه وی چې د مذهبونو ورته حق وی او باطل به هغه وی چې د مذهبونو ورته باطل وی دا څه کنه ده د ټولو مذهبونو خلاف شول کنه جمهوریت سره د اسلام او غیب او اخرت سره خاصه تعلق نشته نو سیکولرزم د بلې چیز ده د وطنیت بنیادی مسله ده چې د تعلقاتو بنیاد به وطن او وطنیت وي وطن وطنیت وطن خو هسې وطن دی وطنیت د وطن باندې مبني عقیدې ته یې وطنیت ښه د تعلقاتو بنیاد به وطن او وطنیت وي یعنی که وطن ولا کوم وي که کافر وي او د ورور وي او که وطن ولا نه وي که هغه مسلمان وي هغه به اجنبي وي غیر ملکي وي صحیح ده که دا د وطن او وطنیت بنیاد مطلب دی دا خبره څومره مذاهب دي لکه غیب او عقیدت سره خود دي اس تعلق نشته خو ته څومره مذاهب دي ټول سره دي تعلق نشته نه يهودیت او نصرانیت کې دا خبره شته چې تعلقات بنیاد به وطن او وطنیت نه د هندوانو او سیکانو او د بوتمتو مذهب کې دا خبره شته نه اسلام کې شته بلکې د ټولو مذهبونو کې د تعلقات بنیاد څه دی مذهب دی ته د خپل مذهب ولا چوکو یاد ورور دی مذهب ولا هغه جنبي دی ښه سیکولر معیشت کې د سیکولر معیشت بنیاد په دې خبره دی چې حلال به هغه وي چې هغه دنیا د پر مفید وي دنیوي ژوند پر مفید وي د اخرت ورکی څه غم نشته نه د غیبیات ورکی څه پروا شته او حرام به هغه وي چې دنیا د پر نقصان وي لنډه دا د سیکولر معیشت کې د تحلیل و تحریم حق دنیوي مفادو ته ورکړی دی، دنیوي مفادو او خواهشاتو ته، حالانکه څه څومره مذهبونه دي د یهودیت او نصرانیت نه ونسه د هندوانو او سیکانو مذهب پورې او اسلام پورې دې ټولو مذهبونو کې د تحلیل و تحریم حق مذهب ته حاصل دی بیا تحلیل و تحریم دنیا دپاره کوم شی مفید دی او کوم نه دی مفید دې کې خو اختلاف راتلی شي. دا اختلاف دوی بیا په جمهوریت حل کوي اکثریت کوم شي ته مفید مفید وي اگر که د دنیا ټول نه جهیلانو خلکو ورته مفید یلی او اکثریت کوم شي ته غیر مفید وي او غیر مفید وي اگر که د دنیا ټول هوښیارانو هغه ته مفید یلی سیکولر معاشرات کې معاشره اصل کې د تا خپل کور کې چې کوم کسان دي مور دی پلار دی خویندې ورونه دي بچیان دي که نه همدارنګې خپلوالان دي او ګاونډیان دي که نه کلي کې دي یا مجاهد یې مرکز کې دي در سره یا سنګر کې دي در سره صحیح دی او هر ځای کې څه دي د کوم ارد ګرد ماحول کې در سره خالتي دي خلکو سره د کوم تعلقات دي دي تعلقاتو ته معاشره یې معاشرت ورته یې که نه بس دا یو اسلامي معاشرات ته او بل سیکولر معاشرات ته اوس موږ د سیکولر معاشره معاشرات وضاحت کوو نو سیکولر معاشرات کې د سیکولر معاشره تعلقاتو کې د حاکمیت حق خپل منځي رضامندي ته حاصل دی خپل منځي رضامندي ته بهمي رضامندي ورته خپل منځي رضامندي ته یي همدا خبره په بل طریقې لیکای شي هغه د سیکولر معاشرات کې د تعلقاتو بنیاد خپلمنځي رضامندي ده یا باهمي رضامندي ده. وضاحت یې دا شی دی، مختصر وضاحت یې دا شی دی، څه سیکولر قانون کې طبعاً څه پابندیانې دي، څه اخو ته بالکل کوی نه او سیکولر معاشرت کې څه تعلقات داسې دي، څه تعلقات ته هغه تعلقات هغه قانون لاندې راځي مثال په تور باندې مجاهدینو سره به ته کوم څه تعلق نه ساتي هغه مطلق حرام دي د دوی اوګي کنه امریکا نه ونه افغانستان او پاکستان او سعودیا پورې مجاهدینو سره تعلقات مکمل باندې بیا د سوال نه پیدا کیږي تر څه طریقې سره تعلق بساته څه طریقې سره خو سوال لا کیږي تعلقات خو بنیادی جایز وي ها اجازه وي دا خو بالکل حرام دي ورکه دا یو مثال دی چې نور بوي خو کوم تعلقات د سیکولر قانون چې کوم د عدالت ولا قانون دی اخ قانون لاندې چې کوم تعلقات نه رسی اخ قانون نه بهر وي نو هغه کې بیا د حاکمیت حق خپلمنځي رضامندي یا بهمي رضامندي تور کړی دی د تعلقاتو بنیادی بیا خپلمنځي رضامندي او بهمي رضامندي ګرځولی دی هغه مثال دا دی چې مثال په تور د اصل سیکولر قانون کې اصل سیکولر قانون کې زنا نجایز کار نه دی نه زنا جایز کار دی نه زنا نجایز کار دی صحیح دی بس که چا په زور زنا وکړله نو دا خو بیا ځکه نجایز دی چې دی خپل خواهش بل چا باندې په زور مسلط کړ نو د بل ازادي کې د بل ازادي کې لاس ویول کنه صحیح دی کنه او د بل ازادي خراب کړله صحیح ده کنه او که به خپل منځ کې ورمه راضي شولو بیا چیرې بیا جایزه ده صحیح ده نو زنا بالجبر سیکولر قانون کې نه جایزه ده زنا بالرضا ورکه جایزه ده نو اصل حاکمیت حق چته حاصل شو منځي رضامندي ته بهمي رضامندي ته حاصل شي کنه اندي درته د شی حلال کو کنه اگر کدا حرام خو حلال د اندي کړل او دعوت تبلیغ هم دوی اندي ته چواله ده ته چاته دعوت ورکوي که هغه ته سره دی دعوت وریدلو باندې راضي نه و نو بیا خو د خپل خواهش ته په هغه مسلط کوي ځکه دعوت نه هغه خواهشاتو کې چولی نو کچېرې بیا هغه ته د دعوت وریدلو ته راضي و نو بیا بس دغه شی جایز دی که نه وي نه جایز دی نو دعوت و تبلیغ و زنا دا دواړه د سیکولر مذهب نظر کې خواهشات دي ښه اجتماعي خواهشات نو اجتماعي خواهشات دوه قسمه دي یو هغه څه قانون لاندې رسی یو هغه څه هغه قانون نه بهر ته ورکه آزاد پرېخه نو هغه کې بیا د حاکمیت حق خپل منځي رضامندي او بهمي رضامندي تور کړی دی دې ځای کې ته اوس دا سوال کوی شې چې ته خو یې څه د افغانستان او د پاکستان حکومتونه سیکولر دي یا دولتونه د معاشره کې خو زنا بالرضا نجایز ده کنه جرم ده کنه دا ولې دې کې څو خبرې دي زه نور باندې ښه خلاص کوم ښه ستاسو خبرو نه دوکانه شو نور خبرې به باندې قیاس کوو صحیح دی ټول خبرې کېږي نه دې کې یوه خبره دا دی اصل کې د زنا چې کوم جرم دی دا په دې وجې نه دی چې دا اسلام جرم ګرځولی دی پوهېږو مطلب اسلامي حکم صرف ا حکم ته نه یی چې شکل د اسلامي حکم وي اسلامي حکم اخته یی چې داغه حاکم الله وي که داغه داغه حاکم بل څوک وګرځي کی مغه اسلامي حکم غیر اسلامي حکم ګرځي هغه حاکم څوک وي الله وي الله هغه بیا اسلامي حکم نو ګوره زنا دوی څه کوم جرم ګرځولای دی نه د اسلام په واجب نه دی څه واجب دی یوه وجه دا چې کچېرې د اسلام په وجه د زنا جرم وای نو باید چې چا زنا کړی وای هغه ته سزا اسلامي ورکړی شوی وای اسلامي سزا ورکول کېږي سل کوړه یا رجم ولا سزا ورکول کېږي نه صحیح دی نو معلومه شوله چې دا د اسلام په وجه نه ردي کې الله حاکم دوی نه رشمرلی که نه د دوی حاکم الله ورکې نه دی ښه دویم دا چې دا په دی واجه جرم نه ګرځول شوی چې دا اسلامي حکم دی بلکې په دی واجه جرم ګرځول شوی دی چې دا عوام او اکثریت د خبره پوس کړی دی پارلمان کې ها پارلیمنت کې د خبره نو بیا سیکولرزم ته خبره وګرځي دا کو نه ګرځي دا څه دی البته تاسو ته مو اول کې قید دا لګولو چې دا اصلا د سیکولرزم حکم دی نو چې کله اصلا دی نو دی طرف ته غو روان دي ها دې طرف ته روان دي تعلیمي ادارې هم په دې لګیا دي چې خلک د زنا بالرضا ښه شی وګڼي خالص زنا بالجبر بد وګڼي مؤسسې هم دې طرف ته روانې دي هم دې طرف ته دعوت چلوي میډیا هم په دې شروع دی د دې فضایل بیانوي صحیح دی او دا خلکو بد بیانوي چې هغه زنا بالرضا نه خل منې کوي او د ملل متحده طرف نه چې کوم دبا او پابندیان او غیره او غیره ترغیبونه پیکجونه وغیرہ دا شونه دا روان دي سید د ار شهر روان دي دي طرف ته نو د دې ورور ته نه غیرت وباسي حتی که ته اخر پارلیمنت کې د اندې طرف ته ووټ واچوي سید کنه خو اوس د تر راک داس طریقې سره اوس د تر راک کې لګ غیرت شته دی هغه چړی نه ډیر پیږي چې اوس بغاوت ورکې رسی مطلب پیګو نو دی وجنه دا مغشی ته ملتوی کړه دی ها حتی که یورپ کې ورو ورو دغه شه اوس مثلا هم جنس پرستی دی کنه هم جنس پرستین چې کله دوه نرینه سره په لواتات باندې راځي بس بیا جایز ده دا و یورپ کې اوس اوس ځنه ملکونو د جواز د سات وکړه ځکه څنګه میډیا ذریعہ سره او او د تعلیمي نظام سره اندرنګي مؤسسو وغیره حکومتي دبا او ترغیبونه وغیره دي ذریعہ سره ورو ورو عوامو کې چې کوم څه نه څه د زړه غیرت جراسیم پاتې و هغه ورنه ختم کړلو نو بس اوس همجنس پرستی د جواز حکم یې وکړل نو دا ورو ورو داسې کار کوي ښه اسلام کې او نورو مذهبونو کې اصل کې غیب وبنه د ایمان عقیده ده او وضاحت مو هڅه کړی چې نورو مذهبونو کې ګډ وړ دي خو غیب وبنه عقیده شته اوس غیب وبنه کله عقیده کوم مذهب کې وي د خبرته سوچ وکړه کوم مذهب کې چې غیب وبنه عقیده وي هغه مزه هغه خلکو کې بیا د ګناه ولا تصور هم وي د ګناه عقیده هم وي یاره دې باندې زه ګناهګارۍ کوم نو د ګناه د ګناه تصور څه دی د دې غیب باندې عقیده سره تعلق دی لکه اوس ته دې چات نه ځان غورځوي که نه نو زه ته ته اگر که دې سره ته ګناهګارۍ کوې آخرت کې هم به ګناه شته خو ظاهر کې نقصان دی زه ته ته نه یم چې ګناه دې ځان مه ګورځوه زه ته ته خوږې کې نقصان درته یادوم نو ظاهر نقصان ته نقصان یې لشي غایبو کې کوم نقصان وي هغه ته ګناه یې لشي اکثر کته سو خیال کړی وي ښه غایبو کې کوم نقصان وي هغه ته څه لشي ګناه یې لشي کنه مثلا اوس زه غوړ وخورم مثلا دی پسې یخي وبس کوم کنه نو ته ماته د ترتنه ته ګننګره کې مکوه دا چرته چې بیماری کې ما کاوه کنه نقصان درته یادوي نو ګناه تعلق اصل کې غیب وبنه ایمان سره دی نو ټول مذهبونو کې غیب وبنه د ایمان ذکر شته دی سره د اسلام او دی واجه نه د ګناه تصور هم ورکشته او په اندې واجه نه د زړو مذهبونو ولا نور خلکو نه مسلمانان هغه ته د جواز نشته دی کنه هغه ته سره د خپل مذهبي حکم کې دا سیاستونه وکي دا مثلا ته یو منکر کار کوي او زه در باندې غلی شوم چې بس سیاست وکم خیر دی کنه صحیح دی شرعي کار کې سیاست در سره وکم نه زه فورا ته ته د شرعي حکم دی خلاف مکه یو کنه ځکه زه پیګم ځکه زه دی باندې غلی شوم سیاست وکم زه ګناګارې کوم د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا حکم دی چې دا منکر کار دوه کته منې کا دا څه دی که نه او همدارنګه چې کومې علاقې کې مو واس ورسېږي د شریعت د نفذ کولو نو الذین مکناهم فی الارض دې آیات تقاضا در څخه کې مو فورا شریعت نفذ کړو سیاستونه ونه کړو که نه دا څه وجه دی دا وجه ده چې موږ د ګناه عقیده لرو او ګناه عقیده ول لرو ځکه چې په غیب ایمان لرو او سیکولرزم کې خود غیب باندې د ایمان ذکر نشته چې غیب باندې ایمان ذکر نشته نو د ګناه سره تصور نشته سره سیکولرزم کې د ششتانه څنګه چوکوي د ګناه دی پیګوب مطلب هڅه کړه دا شی نشته نو هغه هر شي کې سیاست کوي هغه به هغه خپل سیاست پر اسلام باندې عمل کوي اوس یو هندو سړی دی هغه اسلام باندې خپل سیاست پر عمل نه کوي اپیږي د هندوانو مذهب طرف نه غي چې ګناګار یم اندرنګ یو مسلمان د هندوانو په مذهب عمل نه کوي سیاست پر ځکه چې پیږي چې ګناګار یم ګناه تصور دی کنه بلکې کفر کېږم او سیکولر سړی کې د ګناه تصور ځکه نشته چې په غیب باندې ایمان نشته نو هغه د سیاستونه کوي شي ښه څنګه په اسلام عمل وکي مثلا یا نور ته سره سیاستونه وکي او خپل کوم سیکولر حکم دی سیکولر قانون هغه ورسته کی ورسته تاخير ورکي وکي په کلونو 50 شپته کال سل کال ورسته کی خیر دی څه خیر دی څوک بور باندې عمل وکي کنه خو طریقې ورته جوړي ولی جوړوی ځکه څه تصور نشته اوس مسلمانانو کښی څه کوم خال سیاسات ته پر شرعی احکام پریږدی هغه د سیکولر خلکو نه متاثر دی ښه دا یاد وساتو دا یو نکته ده ورکی هغه د سیکولر خلکو نه متاثر دی کنه مسلمانانو کې دا سیاستونه نشته چې شرعي حکم کې دوره تخیر کوه خو د سیکولر خلکو ورکی تخیر کوي نو دی واجنه د سیکولر خلکو هدف خدا دی چې هغه د مو معاشره کې اند قانون قوانين جوړ کی ته مثلا زنا بر رضا ورکه جایز کی هم جنس پرستی ورکه جایز کی نور د ګناه کارونه ورکه جایز خو هغه دا کار په تدریج کوي سل کالان ورته صبر کوي 50 کالان صبر کوي د دوی خپل مذهب کې دا خبره نشته چې په دې ته ګناګارېږي بلکې د مذهب کې د سره د ګناه تصور نشته ځکه چې په غیب او عقیده نشته اصل خبره هم دا کوله چې سیکولر معاشرت سیکولر معاشرت چې کوم د تعلقاتو بنیاد به همي رضامندي خپل منځي رضامندي یا سیکولر د سیکولر معاشرتی تعلقاتو کې چې کوم د حاکمیت حق به خپل منځي رضامندي ته ورکړی شوی دی بهمي رضامندي ته ورکړی شوی دی دا دنیا کې یو مذهب کې نشته ها دین غیب سره تعلق شته نه آخرت سره تعلق شته و دنیا کې یو مذهب کې دا نشته زړو مذهبونو کې ونه اسلام کې شته ها ټول زړو مذهبونو سره د اسلام د کې د حاکمیت حق او د تعلقاتو بنیاد د مذهب دی ها حاکمیت حاکم مذهب ته ورکړل شوی د تعلقاتو بنیاد د مذهب دی نو د مذهب به خپل وضاحت خو البته مختصره خبره یان دا نو د د سیکولر معاشرات کوم دی کوم د معاشرات د دیو دی دا د دیو د سیکولرزم معنی کې څه فرق پته نشو کنه همدغه حالت وضعي قوانینو دی کنه وضعي قوانینو سره د دې زړو کفري مذهبونو باندې د الزام شته چې هغه خپل مذهبونو کې تحریف کړي او قوانین ورکه حکومت ورکه ځان نه لیکلي دي خو هغه کار ورکه څه خلکو کړي دي کنه هغه د خبره معنی نه کم از کم عیب غني عیب غني ځکه خو معنی نه کنه او ټول مذهب ولا خو په اتفاق نه کړي څنګه چې ملایونه ورکه دا کار کړي کنه دیو جن ټول خلک منی نه ښه لکه څنګه تاسو نه د خبره نه منله سهار تر ته چویل وی چې امارات ولا وای شي سره تعلق ته تاسو نه منله نه منله کنه جګړم خلکو سره کوله ها نو مطلب مدا اوس اخر کې بس منل نو د زړه کفري مذهبونو ولا کوم دي دا اصل کې ته سره د خبره نه مني چې د مو مذهب کې چې تحریف کړی دی او کې د حکومت او کې وضعي دي واجه سره د عیب غني عیب والی غني ځکه چې کوم مذهب د الله طرف نه نوي هغه ته کوم قانون چې د الله طرف نه نوي هغه هغه د سره هغه قانون نه ګڼي ځکه خدای شایب ګڼي کنه او دا وځي قوانين کوم سیکولر خال جوړوي دا خخ کارای جوړوي خ په فخر جوړوي سره ورکه عیب محسوس کوي نه نو دا خد دي خبره دنیا کې یو مذهب سره تعلق نشته شته نه زړو کفري مذهبونو سره تعلق شته نه اسلام سره شخصي ازادي شخصي تور بنه ته آزاد وي شخصي ازادي مطلب دا رسي یعنی کوم اجتماعي احکام دي څه په دوه قسمه دي څه سیاسي دي څه معاشرتي دي هغه احکام باندې خو هڅه سیکولرزم قبضه وکړه کنه صحیح اوس شخصي ژوند ته راغلی شخصي ژوند کې اوس سیکولران دا نه غواړي چې اسلام عمل وکړي صحیح دی یا بل څوک په بل خپل مذهب عمل وکړي بلکې شخصي ژوند کې دوی دا غواړي چې د سیکولرزم په بند شي خلک څرنګه ادا چې هغه شخصي ژوند کې ته آزاد پرېخه اندرنګ زړه کفري مذهبونه کوم دي دا غو قبلولو ورد کولو دواړو کې آزاد وي معلومه دا شو چې اسلام دی او که زړه کفري مذهبونه دي دا اسلام او زړه کفري مذهبونه د اسلام او د زړه کفري مذهبونو نظر کې خو فرض دي کنه فرض دي کنه خو د سیکولرزم نظر کې دا ټول مباح دي د اسلام نظر کې د څوره مذهبونه ټول حرام دي کوپر دي د سیکولرزم نظر کې مباح دي صحیح دی اسلام ورته اسلام خو فرض دی د اسلام من د دې نظر کې مباح دي قبل اولی مباح دي رد کولی مباح دي ان قبل اول رد کولی دوړه جایز دي اندرنګ د نورو کفري مذهبونو نو دا خبره د تمام مذهبونو خلاف ده هر مذهب ولا دا ازادي خو قبلوي چې بل مذهب ته دا ازادي ملاو شي توجه برابر ده هر مذهب ولا دا خبره ته سره قبلوي چې نور خلکو ته دا ازادي ملاو شي چې ما مذهب تر دا خبره ته سره یو مذهب ولا نه قبلوي چې د ما مذهب ولا ته دا ازادي ورکړل شي چې نور بل مذهب ته لوټ شي دا قبلوي سره چوک دا د ټول مذهبونو خلاف دی کنه او دا سیکولریزم اهم ترين رکن دی صحیح ده نو دینه معلومه شوه چې د شخصي ازادي سیکولر دی ښه شخصي ازادي یو مذهب کې نشته ښه هر مذهب کې سره د اسلام شخصي پابندي لري څه خاص شونه دا چیرې څه هغه شخصي تور باندې خلک کو ته مباح کړی او سیکولریزم کې شخصي ازادي لري دا تمام مذهبونو خلاف ته غیب او اخرت سره خلاص تعلق نشته نو معلومه شوه چې د شپې ګوړه ارکان کوم دي او د د دې شپږ وړو ارکانو کې هر یو رکن امغه معنا ده امغه حقیقت ته کوم د سیکولریزم کومه معنا مو کړې و د سیکولریزم د معنی ته کوم حقیقت وو کومه معنا و مغه معنا ده مغه حقیقت د دې شپږ وړو ارکانو د کې هر یو رکن نو دی سیکولریزم او د شپږ ارکانو منځ کې څوک فرق کوي نو هغه خپل ځان تاندو کور کوي خلکو تاندو کور واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین